ستاسو دا درواغجن تبلیغات به ورځ تر بلې رسوا کېږي تاسو خو وایئ اسلامي خلافت د ښونځیو دروازې تړلي تاسو خو وایئ دوی د تعلیم ډیوې مړې کړي تاسو خو وایئ دوی د علم او عرفان دښمنان دي نه هېڅکله نه موږ نور نه غواړو چې د اسلام بچوړي د سیکولریزم په وایروس د ککړ تعلیمي نصاب په ناروغۍ اخته شي راشئ وګورئ واورئ چې اسلامي خلافت خپل راتلونکی نسل په کومه روحیه او کومو زده کړو د نبي صلی الله علیه وسلم منهج ورسره ملګری نه شي. د قتال او د جهاد نه بېغیر بله چاره نشته د دې چې دا امت بېرته خپل عزت ته او خپل کرامت او خپل رفعت طرف ته واپس شي. د الله دا دین چې په دې ټوله دنیا باندې حاکم کېږي دا خو یقیني هر مسلمان ته بلکې کافر ته هم پته ده چې دا د ټوپک نه بېغیر نه حاکم کېږي. دا دومره قوتونه به ته څنګه وې؟ دا خو داسې خو نه کېږي که نه چې الله به امر وکړي او درځ دنیا به په دې بله شي. نه نه زما عزتمندو دا به ډېره غټه قرباني غواړي. یو به د ایمان خېمه وي په هغې کښې به نفاق نه وي بل به د نفاق خېمه وي په هغې کښې به ایمان نه وي بلکل به دا صفونه رب العالمین جدا کړي یو صف په سر کښې اوباما دی او امریکا ده او د بل صف په سر کښې ابوبکر بغدادي او اسلامي خلافت دی ډېر خلک په دغه صف کښې ولاړ دي په مختلفو شکلونو سره په دغه صف کښې ولاړ دي او ډېر خلک الحمدلله رب العالمین ورځ په ورځ چا کښې چې خیر وي رب العالمین ورځ په ورځ ورته ذهن کولاوي او دې صف ته ډزې ډزې را روان دي دما له حرمة درع وحق يحترم اكشف البأساء وارحم أمما تتلو من ملال وسأم عتبي ټوله دنیا را جمع شوې ده مخالف او موافق په دې پوهېږي اسلامي خلافت او دولت اسلامي واحد هغه یوه ډله ده په دنیا کې چې هېڅ یو کافر او تاغوت ته نه تسلیموي او دې سره دوستي نه کوي او د دې په خلاف باندې جنګ کوي ټوله دنیا دا د کفر بچي او دا د ارتداد بچي والله که د تورې نه بغېر په بله ژبه باندې پوهېږي مونږ دې سره ډېر حکمتونه وکړه دې سره هره طریقه چې کوم دی ډېر شوه د تورې نه بغېر بله خبره پاتې نه ده الله رب العالمین په قرآن کښې فرمایي وایي جهاد ورسره وکړي قتال ورسره وکړي تر دې چې په ځمکه کښې سره فتنه او شرک او کفر او ګناهونه پاتې نه شي ټول قانون او دین په ځمکه کښې د الله رب العالمین دپاره شي اوسنۍ پوښتنه نو شیخ صاحب نه دا ده چې شیخ صاحب هغه کسان چې ځان ته عوام وایي چې مونږ نه د طاغوت سره ولاړ یو نه د خلافت سره ولاړ یو بس فقط خوري او څکي او ویده کېږي نور دغه ژوند مقصد یې همدغه ګرځولی چې بس څه شی پیدا کړه او وخوره او نور نه د اسلام سره کار لري نه د کفر سره کار لري دغسې ډله په اسلام کښې شته او که نه د دغسې خلکو حکم د قرآن او حدیث په رڼا کښې څه دی نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحیم بهار صاحب تاسو ته او ټولو قدرمنو مؤمنو اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته د نبي علیه الصلاة والسلام په وخت کې خلک درې قسمه اول مسلمانان دوهم مشرکین کفار که به کتابي کافر وو او که به غیر کتابي. درېیم قسم منافق چې ظاهراً به مسلمان وو لکن حقیقت کې باطن کې به کافر وو. نبي صلی الله علیه وسلم د منافقانو سره د مسلمانانو معامله کړې ده ځکه داسې صورت چېرې نه دی پېښ شوی چې منافق په خپل ځان د نفاق اقرار کړی وي او یا ورباندې دوه ګواهانو ګواهي کړې وي چې دا کس منافق دی البته د وحي په ذریعه نبي صلی الله علیه وسلم ته د بعضې منافقانو معلومات حاصل شوي وو، لکن نبي صلی الله علیه وسلم د خپلو معلوماتو یا د وحي په ذریعه معلوماتو باندې د منافقانو مواخذه نه ده کړې او دا کار د الله رب العالمین په حکم اجرا شوی دی، فلهذا دا د شرع قانون شولو چې قاضي به د خپل علم مطابق فیصله نه کوي. ای پېغمبره! د کفارو او منافقانو په ضد جهاد وکړه او سختي ورسره وکړه او خامخا به یې د دې حدیث مطابق معامله کوله چې نبي علیه السلام فرمایي، من بدل دینه فاقتلوه، چا چې دین بدل کړو نو هغه ووژنئ، لکن اوس وخت کې یعنې پس د وفات د نبي صلی الله علیه وسلم نه او پس د انقطاع د وحي نه یعنې د وحي د راتلو د زمانې د ختمېدو څخه بعد خلق په دوه ډوله تقسیم دي، اول مسلمانان دوهم کفار چې منافقان هم کفارو کې شمېر دي چې کله ترې نفاق څرګند شي او د منافقت لپاره بينه ملاو شي او د دې خبرې لپاره دلیل حدیث د حذیفه ابن الیمان رضی الله عنه دی چې وایي انما كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فاما اليوم فانما هو الكفر بعد الايمان او په یو بل روایت کې الفاظ داسې دي انما هو الکفر او الایمان دا د بخاري روایت دی امام بخاري رحمه الله په خپل صحیح کښې راوړی دی یعنې نفاق او منافقت د نبي صلی الله علیه وسلم په زمانه کښې وو او هر چې نن ورځ یعنې پس د انقطاع د وحې نه یا کفر وي یا ایمان وي حافظ ابن حجر رحمه الله فرمایي والذي يظهر ان حذیفة رضي الله عنه لم يرد نفي الوقوع وإنما أراد النفي اتفاق الحكم لأن النفاق إظهار الإيمان وإخفاء الكفر ووجود ذلك ممكن في كل عصر وإنما اختلف الحكم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتألفهم ويقبل ما أظهروه من الإسلام ولو ظهر منهم احتمال خلافه واما بعده فمن اظهر شيئا فانه يؤخذ به ولا يترک لمصلحة التألف لعدم الاحتياج الى ذلك یعنې ظاهره خبره دا ده چې حذیفه رضي الله عنه د وقوع نفې نه ده کړې چې نفاق به نن ورځ نه واقع کېږي دا د نبي علیه السلام مقصد نه دی بلکې د نبي صلی الله علیه وسلم مقصد هغه نفې د اتفاق د حکم ده ځکه نفاق د کفر پټول او د ایمان ظاهرول دي او د دې وجود او واقع کېدل خو په هره زمانه کښې ممکن دي خو حکم مختلف دی ځکه نبي صلی الله عليه وسلم به د منافقانو د زړونو پېوندول او مينه ورکښې فيدا کول د ايمان سره کول غوښتل او د هغوی څخه به يې ظاهري اسلام قبلولو اګر که به د هغوی څخه د اسلام خلاف داسې څه صادر شول چې ورکې به احتمال د نفاق او کفر وو او هر چې د نبي صلی الله عليه وسلم د وفات څخه بعد او د وحي د قطع کېدلو نه وروستو څوک چې څه ظاهر کړي نو د ظاهر مطابق به د هغه مؤاخذه کېږي، د مصلحت د تألف او تألیف القلوب له وجې به هغه نه شي معاف کولی، ځکه دغې ته اوس احتیاج نه دی پاتې، ضرورت ورته نه شته. دا د حافظ ابن حجر رحمه الله تشرېح ده چې کوم د حدیث د حذیفه ابن الیمان کې یې کړې ده. اوس راځم د سوال جواب ته. محترمو! د اسلام او کفر منځ کې واسطه نه شته. د اسلام او کفر منځ کې ثالثي او درېمګړتوب نه شته. که یو سړی جهاد نه کوي، نو ګنهګار به وي هجرت نه کوي ګنهګار به وي بیعت نه کوي د امیرالمؤمنین او خلیفة المسلمین سره ګنهګار به وي لکن د مسلمانانو سره به خامخا محبت کوي د کفارو څخه به خامخا براعت کوي د کفارو سره به خامخا بغض او حسد کوي بېزاري به ترې کوي او که یو سړی داسې وي چې نه د مسلمانانو په طرف کښې وي او نه د کفارو په طرف کښې وي نو دغه سړی د کفارو په طرف کښې خامخا دی د اسلام او کفر تر منځ د مسلمانانو او کافرانو تر منځ ثالثي او درېیمګړتوب نه شته، بې طرفي نه شته، فلهذا زموږ مسلمانان وروڼه او بعضي کوم چې ساده مسلمانان دي، عوام دي یا په اصطلاح عمیان دي، دوی دې نه دوکه کېږي، د هغه د هغه غیرت خرڅوونکو ملایانو او علماء سوء په خوله باندې چې هغوی د دې دپاره همېشه ترغیب ورکوي چې تاسو یا د حکومت جانب واخلئ، او بیا سازشي او درېمګړتوب وکړئ، یعنې تاسو د مسلمانانو لاره مه خپلوئ، د مجاهدینو لاره مه خپلوئ، ځکه دې کښې تکلیفونه دي، دې کښې دا بغاوت دی، دا شر دی، دا فساد دی، د ملک تخریب دی، د کورونه ورانېدل دي، د مځکو شړېدل دي، دې دعوتونو باندې ورونو توکه نه شئ، والله العظیم په دنیا کښې پس د وفات د نبي علیه السلام نه یا کفر دی او یا اسلام دی. دا هېڅکله کېدای نه شي، د کفر او د اسلام په منځ کې دې یو مسلمان بې طرفه پاتې شي، هغه دې نه د کافر سره وي او نه دې د مسلمان سره وي، دا هېڅکله کېدای نه شي. د مسلمان په نسبت محبت کول، د هغه سره ولا او دوستي کول دا فرض دي، دا د ایمان برخه ده، د کافر نه نفرت کول، د هغه سره بغض کول دا د ایمان برخه ده، د دې نه بغیر ایمان ساتل کېدای نه شي، د دې نه بغیر توحید او لا اله الا الله بې فایدې دی، نو ټول مسلمانانو ته هم خواست دی چې د دغسې علماوو، په خولو باندې هم تېر نه وځئ او خپله هم ځانونه تېر نه باسئ. جزاک الله محترم شیخ صاحب یوه بله پوښتنه هم تقریبا همدې سره اړوند پوښتنه ده چې هغه کسان چې په دغه طاغوتي نظامونو کښې اوسېږي او عوام ځان ته وايي خو قلباً او د زړه نه د خلافت سره ملګري دي دغه کسانو حکم څه دی په دغه ساحو کښې دوی اوسېږي خو د زړه نه د خلافت سره دي د دې په فتح او کامیابیو خوشحالېږي د دې حکم د قرآن او حدیث په رڼا کښې څه وي دغه قسم خلک چې د طاغوت د حکم لاندې اوسېږي لاکن محبت او مینه یعنې قلباً د اسلامي خلافت د مجاهدینو سره وي، نو دا قسم خلک عصات، نافرمان او ګنهګار دي، ځکه دوی فرض عین هجرت ترک کړی دی، فرض عین هجرت یې پرېښودی دی او دا ګناه کبیره ده او فرض عین جهاد یې ترک کړی دی او دا هم ګناه کبیره ده چې معذور نه وي. او که یې بیعت نه وي کړی نو دا یې بله کبیره ګناه ده خو دا هله چې د طواغیتو سره نفرت ولري بغض ورسره وکړي او برأت ترې وکړي لکن د هغوی سره فقط وخت تېروي نو د کبیره ګناه مرتکب دی لکن اوس وخت کې داسې کېدلی نه شي بلکې طواغیت به پرې خامخا خپل کفري قوانین مني او دی به خامخا دغې قوانینو ته فیصلې وړي او حال دا چې دا کفر دی یعنې ما مخکې وویل په تېرو پوښتنو کې دا پوښتنه شوې وه، د هغې جواب کې مې دا وویل، حتی یو یو مسلمان، یو پلار په دې باندې نه توانېږي چې خپل بچی د دغې د زهرو د د د دغې قطرو نه بچ کړي، هغه مجبور دی چې خپل بچي خوله وازې کړي او هغه زهري قطره ورته هغه هغه غولول شوی په نامه مسلمان چې په سلګونو او په زرګونو بېمارۍ دي، داسې بېمارۍ دي چې مسلمانان او عوام د هغې د علاج نه عاجز دي، لکن په هسپتالونو کې ډاکټران، رسمي خلک دوه کپسو له پټوي چې پېنځه پېنځه روپۍ قېمت ولري او ستا کور ته د ویټامینو قطرې در وړي او ستا د ماشوم په خوله کې یې در اچوي، کوم چې په زرګونو قېمت لري. نو چې کله ته خپل بچی د دغې زهري قطرو نه نه شې بچ کولی، د دغې واکسین چې ورته وایي، دغې نه یې نه شې بچ کولی، نو ته څنګه بیا هلته تا ستا لپاره به اوسېدل جایز وي، یعنې خامخا هغوی په تا باندې قوانین تطبیقوي او کفر به راولي او کفر ته سړی مجبوروي. طبعا خامخا هغوی کفر ته تا مجبوروي او ته به کفر کوې کله چې د هغوی د حکومت لاندې او تسلط لاندې اوسېږې. جزاک الله شیخ صاحب محترم اورېدونکو تاسو د شیخ صاحب. خبرې واورېدې چې ده شیخ صاحب دغې پوښتنې ته ځواب ووایي چې هغه کسان چې د طاغوت په ساحو کښې اوسېږي د هغه د حکومت لاندې اوسېږي خو شرعاً خو له زړه نه د خلافت سره د مؤمنانو سره دي نو دوی هم د څو کبیره ګناهونو مرتکبین دي او حتی دوی کفر ته هم مجبورېږي نو دوی به زر تر زره د هغه ساحو نه ځان وباسي که نه نو دوی به کېدای شي په دې باندې کافران شي ځکه دوی کفار د خپل کفري قوانین دوی مني کېدای شي تر وخته پورې دی د کفري نظامونه کفري د قوانینو دی نفرت ولري یو وخت ورسره عادت شي عادي شي ورسره نو که ورسره عادي شو بیا نفرت ورنه ونه لرو دی به کافر شي ورباندې جزاک الله شیخ صاحب الله تاسو ته ډېر عمر او په علم کښې تاسو برکت واچوي راځو بلې پوښتنې ته چې دا خلکو حکم چې د خلافت په سوم کښې اوسېږي لکن د خلیفة المسلمین سره د خلیفه سره بیعت نه کوي او نورو سره کومه مرسته او کومک کوي، بس هسې اوسېږي، خپلې ځمکې کري او خپلو پولو پټو ته پراته دي. د دوی حکم او شریعت په رڼا کې څه دی؟ که دا قسم خلک د خلافت اسلاميه او اسلام سره قلباً ملګري وي، یعنې په زړه کې یې د خلافت اسلاميه سره مینه ده، محبت دی، ځورېږي، د دوی په خپګان خپه کېږي، د دوی په خوشحالۍ خوشحالېږي، نو بیا د بیعت نه کولو او کومک نه کولو په وجه ګنهګار دی او که زړونه یې د طاغوتي نظامونو سره وي، نو بیا کفار دي. نو دا. خلافت غږ خبری ګړی خلافت غږ خبری ګړی په ټوله نړۍ کې د اسلامي دولت د پرمختګونو، فعالیتونو، لاسته راوړنو او بریاوو په اړه هر اړخیز خبرونه. تاسې په حقایقو او رښتینیو تازه معلوماتو خبروي. او د مزدورو غربي او بتپالو رسنیو د درواغجنو تبلیغاتو او پروپایګنډو په تور مخ کلک ګوزار کوي. راځئ رښتینې، کره او پر وخت خبرونه واورئ. او ځان له حقایقو خبر کړئ. د موصل په ختیځ د الانتصار ناحیې په اطرافو کې څلور عراقي فوځیان په قناص وسله ښکار کړای شول. د موصل په ختیځ التحریر ناحیه کې د یو استشهادي برید په پایله کې د سوات د عراقي ځواکونو لس تنه ووژل شول او درې همر ډوله عرادې یې ویجاړې کړای شوې. د یو بل خبر له مخې د موصل په ختیځ عدن ناحیه کې د استشهادي برید په پایله کې د سوات عراقي قواو کم نه کم پنځلس تنه وژل شوي او څلور همر ډوله موټر یې ویجاړ شوي دي. د سرت ښار د تېرو دوه ورځو په نښتو کې د ایتلافي حکومت څلور ویشت وسله والو ته مرګ ژوبله اوښتي. د موصل ختیځ د تحریر ناحیې په اطرافو کې د یو استشهادي برید په پایله کې د عراقي سوات ځواکونو اوولس تنه مړه او پنځه همر موټر یې هم ویجاړ شوي دي. د اسلامي دولت ځواکونو د شرقات ښار په جنوب لویدیځ کې د النمل کلي او عین البیضاء تر منځ په لویه لاره خپله ولکه بشپړ کړه. د حلب د الباب ښار په شمال لویدیځ د هزوان کلي په لمنو کې د ټانک ضد توغندو په واسطه د ترکیې یو زغره وال له اراده او یو بلډوزر ویجاړ او یو ټانک زیانمن کړای شو. د اسلامي دولت ځواکونو د موصل په جنوب کې د خنوکه او النمل دوه لارې تر منځ لاره د ولکې لاندې راوسته. د رقه ښار په شمال، ریف د عین عیسی ښارګوټي په جنوب د فرهود کلي کې د پي کي کي یوولس تنه وسله وال د ماینونو ښکار شول. د موصل په لوېدېځ د تلعفر د هوایي ډګر په جنوبي لمنو کې د لښکریانو درې ابرامیز ټانګونه، درې همر ډوله ټانکونه او یو بي اېم پي ټانک ویجاړ کړای شو. د موصل ښار کې د نړیوالې ټلوالې د الوتکو بمبارۍ اووه تنه عوام وژلي او څوارلس نور یې ټپیان کړي دي. د اسلامي دولت جنګیالیو د موصل په جنوب د القیاره ښار په جنوب لوېدېځ کې د امام کلي د امام کلی یو ځل بیا تر خپلې ولکې لاندې راوست. د اسلامي دولت ځواکونو د صلاح الدین د شرقات ښار په جنوب کې د وطني لښکریانو په پېنځو نقاطو خپله ولکه بشپړه کړه. د الباب ښار د لویدیځ هزوان کلي ته نږدې د ترکي فوځ یو ټانک په ټانکزد توغندي ویجاړ کړی شو. قدرمنو اورېدونکو دا و د دې مهال وروستي خبرونه. له ملتیا مو مننه. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ای زما د خراسان او نورې نړۍ ولسه! ای د جهادونو او انقلابونو کوره! ای د عزت او حاکمیت سمبوله! ته خو هغه ولس وې چې دا ټول امتونه او ملتونه تا سمبالول، ټوله نړۍ ستا خبرو ته غوږ وه، ستا حاکمیت مشرق او مغرب منلی و، په مسلمانانو دې د شفقت وزرې غوړولې وې او د کافرو بدماشانو دې څټونه مات کړي وو. دا استعمارګر قوتونه چې نن سبا په نړۍ د بادشاهۍ او بدماشۍ راج چلوي، یو وخت و چې د همدوی بچیان او ښځې ستا غلامان وو او ستا خدمتونه به یې کول. ته خو هغه امت وې چې ادنا ذلت دې هم نه شو برداشت کولی. تا د خپل مسلمان ولس یوه نارینه هم د کافرو په جېل کې نه برداشت کوو، ښځینه خو لا لرې خبره وه. د وا معتصما په اواز دې د دنیا هر ګوټ ته ځان رسوو. اوس راته ووایه چې ولې دا جېلونه د مسلمانانو نارینه او پتمنو مېومنو نجونو څخه ډک دي؟ ته اوس ولې هغه بچي په غېږ کې نه لرې چې دا مسلمانان د دوی د جېلونو څخه را ازاد کړي؟ ټوله دنیا په هر قسمه تیارو کې پرته وه، ستا په وجه ګمراه خلکو لارې پیدا کړې، ته هغه ستوری وې چې لار ورکو قافلو ته دې د منزل لوری په ګوته کاوه، ټوله دنیا د پستۍ او ذلت په اخري کنده کې پرته وه، تا د عزت په ژوند د امتونو تنده ماته کړه، تا د تورې په سوري کې خپل ژوند پاېې، ستا خوراک د کفري نړۍ غنیمتونه او جزیه وه، خو نن ګورم چې ته د هر قسمه ذلت او خوارۍ په کنده کې پروت يې، ته اوس هغه حاکم امت نه يې، ته اوس محکوم او مظلوم يې، په تا اوس هغه څوک بادشاهي کوي چې هغوی خپله د صليب او خنځير بندګي کوي، هغه څوک چې بچيان او ښځې ستا غلامان وو او ستا خدمتونه يې کول، خو نن ته د همغه رذيلو خلکو په خدمت کې خپل ژوند او عزت ګورې. د ژورو دریابونو او ګړنګینو لارو ور تېرېږې، د هغوی ملکونو ته ورځې او د هغوی د حیواناتو په خدمت فخر کوې. په خپله مستعمره خاوره کې د همدغه لنډغرو او بدماشانونو په خدمت نه ستړی کېږې، ځکه چې تا خپل اصلي منصب او موقف پرېښی دی، ته به تر هغې همداسې ذلیل او رسوا یې څو چې خپل تېر برم او عظمت ته رجوع ونه کړې، څو چې هغې سبب ته رجوع ونه کړې په کوم کې چې ستا د کامیابۍ راز و، ته چې د عزت هغه رسۍ را ونه نیسې په کومه چې ملتونه د ذلت او پستۍ له کندو را وځي، تر هغې. کامیابي نه شي لېدلی نو واوره! ستا کامیابي او عزت په دې کې و چې ته یو امت وې، دوست او دښمن دې یو و، ستا دوستي او دښمني یوازې د دین په بنیاد وه، تا خپل اصلي دښمن پېژندلی و او هغې ته دې د دښمن په سترګه کتل، دین تا ته د هر مصلحت نه غټ مصلحت ښکاره کېده، ته د دین یو وفادار عسکر وې، ستا دا ناره په خوله کې وه چې زه دې ژوندی یم او د الله د دین دې نقصان کېږي خو. هر کله چې تا خپل مقصد دنیا جوړه کړه، بغض، دوستي او دښمني دې د دنیا لپاره پیل کړه. د دوستۍ او دښمنۍ معیار دې یوازې خپل وطن، خپله خاوره، خپله ژبه جوړه کړه. د دین په ځای د خپلې دنیا یو وفادار څوکیدار شوې. زما کور، زما موټر، زما جایداد، زما اولاد، زما شتمني په نارو دې هر څه خپل وګڼل. یوازې دین دې پردی وګڼه. بې رحمه کافرو ته دې پرېښود. پرېږده چې دا کفار پرې هر څه کوي، که مسلمانان وژني، که جېلونو ته یې اچوي، که مؤمنې مېرمنې بې عفته کوي، که هره ورځ ستا د دیني شاعرو جنازې وځي، څه خبره نه ده، خو چې ته په امن یې او بس. ځکه خو نو اوس دې حالت ته راورسېدې. راشه د دې مرض د علاج دوا په قرآن کریم کې وګوره. الله جل جلاله فرمایي، ای ایمان والاو! په تاسو څه شوي دي چې کله تاسو ته وویل شي چې د الله جل جلاله په لار کې وځئ، نو تاسو ځمکې طرف ته درانده شئ؟ ایا تاسو د دنیا په ژوند باندې د اخرت نه راضي یاستئ؟ د دنیا ژوند خو د اخرت په مقابل کې ډېر زیات کم دی. که چېرې تاسو د الله رب العزت په لاره کې جهاد نه کوئ، نو تاسو ته به الله جل جلاله دردناک عذاب درکړي. ستاسو په مقابل کې به یو بل داسې قوم راولي چې هغه به ستاسو څخه غیر نور خلک وي او تاسو به الله جل جلاله ته هېڅ ډول ضرر ورنه کړئ. الله جل جلاله په هر څه باندې قدرت والا دی. بل ځای الله فرمایي، تاسو د داسې فتنې څخه ځان وژغورئ چې د هغې وبال او عذاب به یوازې هغه چا ته نه رسېږي چې هغوی ظلمونه کړي وي ستاسو نه بلکې د دې عذاب به عام وي او په خبره یې تاسو پوه شئ چې الله جل جلاله د سخت عذاب والا دی د دې آیاتونو څخه به دې معلومه کړې وي چې د اسلامي امت د زوال سبب دا دی چې کله همدې امت خپل دین ته شا واړوله د خپل دین خدمت او دفاع یې پرېښوده ځکه دې حال ته راورسېده ځکه الله جل جلاله نومونو او نسبتونو ته نه ګوري الله رب العزت خپل ضوابط او اصول مقرر کړي دي، که چېرته تاسو د الله د دین مدد وکړ، الله رب العزت به ستاسو مدد وکړي او ستاسو قدمونه به مضبوط کړي. څنګه د عزت او خپلواکۍ په امېد یې؟ څنګه د سرلوړۍ او کامیابۍ خوبونه وینې؟ ټول کفر د اسلام د مبین دین د ختمولو لپاره د یو بیرغ لاندې راجمع شوی دی، مقصد یې یوازې د اسلام مقابله ګرځولې ده، که خپل ملک کې وي او که د بل ملک کې وي، نو خپل هدف یې یوازې مسلمان ګرځولی دی. نن په ټوله نړۍ کې د جېلونو د جوړېدو مقصد بل څه نه دی بغیر له دې نه چې مسلمانان دې په کې واچول شي. د دوی د ناوړو خولو څخه ډېر په صراحت دا خبره راوځي چې دا جنګ د اسلام او د صلیب جنګ دی. نو یو طرف ته دې کفر په خپلو ټولو وسایلو او طاقت د اسلام او مسلمان د ختمولو لپاره شپه او ورځ په ځان یوه کړې وي او بل طرف ته دې ته ای غافله ولسه! په دنیا پسې لګېدلی یې، غم دې یوازې همدا دی، په دین چې هر څه کېږي، خو زما دنیا ته چې تاوان ونه رسېږي. دا د رسول صلی الله علیه وسلم رښتونې وعده ده. محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي، کله چې تاسو د، عینه، بیې په شان اخیستل او خرڅول شروع کړئ، چې دا یوه ناروا بیه ده، او د غواګانو لکۍ مو ونیولې او په فصلونو باندې راضي شوئ، کښت او کر ته مو کار ووایئ او جهاد مو پرېښود، نو الله رب العزت به په تاسو باندې ذلت مقرر کړي. دا ذلت به در څخه الله رب العزت تر هغې لرې نه کړي تر څو تاسو خپل دین او خپل جهاد ته راوپس نه شئ. نو جزا من جنس العمل وي. ته د امت بادشاه وې. ته د اسلام د دین حامي وې. تا خو د اسونو په شا د عزت ژوند تېراوه. هر کله چې تا همدا د عزت ژوند پرېښود، له اس څخه راښکته شوې، توره او نېزه دې په ځمکه کېښوده، په دنیا پسې ولګېدې او د غواګانو لکۍ دې ونیولې، نو ځکه الله رب العزت در باندې ذلت مسلط کړ. دا موږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم څوارلس سوه کاله پخوا ویلي وو. نږدې ده چې دا امتونه او ډلې به په تاسو باندې راجمع کېدلو لپاره یو بل ته باسونه وکړي او ستاسو په مقابل کې به راجمع شي، لکه څنګه چې د خوراک د لوښي لپاره د راجمع کېدو په هدف خلک یو بل ته اوازونه کوي. نو یوه کس وویل، دا امتونه چې په موږ راجمع کېږي دا به له دې وجې څخه وي چې په دې ورځو کې به موږ کم یو، نو رسول صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې نه، په دې وخت کې به تاسو کم نه یئ، بلکې ډېر به یئ، خو دا ډېروالی به مو داسې وي لکه د سېلاب په سر هغه زږ او بې کاره معده خاشاک، لکه څنګه چې دا معده خاشاک له کاره لوېدلي دي، داسې به تاسې هم د کار نه یاستئ او الله رب العزت به ستاسو وېره او رعب د دښمن د زړونو څخه وباسي او ستاسو په زړونو کې به وهن واچوي. نو چا ویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم! دا وهن څه شی دی؟ نو رسول صلی الله علیه وسلم وفرمایل، د دنیا محبت او د مرګ بد ګڼل. نو همدې حدیث کښې تاسو خپله سوچ وکړئ چې د دنیا ټولې ډلې کفري حکومتونه، تنظیمونه، ګوندونه، لښکرې، پاڅونونه د اسلامي دولت په وړاندې نه دي راجمع شوي؟ سره د دې چې اسلامي امت کم نه دی، اسلامي امت د همغه بې کاره خاشاکو په څېر ګرځېدلی چې د دین په هېڅ کار رانغی، د دین د دفاع او عزت په برخه کښې په نشت حساب دی او ائې تاسو نه ګورئ د دښمن د زړه څخه د مسلمانانو هیبت او رعب نه دی وتلی؟ یوازې همدا مجاهدین دي چې د دښمن زړه یې ورچولی دی نو د دې ټولو مرکزي سببونه و رسول صلی الله علیه وسلم یو د دنیا محبت ښودلی چې کله اسلامي امت دنیا ته مخه کړي نو په دغه عذابونو او ذلت به اخته کېږي او بل یې مرګ بد ګڼل ښودلي کله چې د مسلمانانو د زړونو څخه د شهادت مینه ووتله د اخرت طرف ته یې رغبت کم شو د جنت شوق له زړه نه وواته نو د جهاد په لار کې د مرګ له وېرې یې د خپل دین دفاع او حفاظت پرېښود مګر له وېرې یې ډېر څه برداشت کړل، خپل ذلت یې برداشت کړ، په خپلو ملکونو کې د اسلامي نظام په ځای سیکولر طاغوتي نظامونه برداشت کړل، د الله رب العزت د قانون په ځای یې د مخلوق په لاس جوړ شوي وضعي قوانین برداشت کړل، په هغه ملکونو کې چې د بې شمېره مسلمانانو وینې د شریعت لپاره توی شوې وې، په همغه ملکونو کې نن د رسول صلی الله علیه وسلم بې عزتي کېږي، د قرآن کریم بې عزتي کېږي، کلیویساوې په کې ازادې دي، هر ډول بې حیایۍ په کې ازادې دي، هغه خاوره چې د الله رب العزت طاعت او عبادت پرې کېده، نن په همغه خاوره د الله رب العزت سره دښمني کېږي. هغه ځوانان چې د دین حامیانو نن د مسلمان ورور په مقابل کې د کفر په څنګ کې ولاړ دي او د کفر دفاع کوي، دا هر څه نن اسلامي امت برداشت کړل. نو ای غافله اسلامي امته! څه شی به دې را ویښوي؟ دا د امریکا د بیرغ لاندې علني کفري جنګ دې نه را ویښوي؟ دا د ماشومانو ژړاګانې او کړیکې دې نه را ویښوي چې هره ورځ پرې کفارو په دې خاوره کې کربلا جوړه کړې ده؟ دغه بې یاره او بې مددګاره زندانیان دې نه را ویښوي؟ هغه د کافرو په جېلونو کښې د مؤمنو با عفته پېغلو د واعمتصما نعرې دې نه را ویښوي؟ ورځ په ورځ چې د دې ملکونو څخه د دین جنازې وځي دا مو نه را ویښوي؟ لږ خو د دین دښمن ته هم یو سوچ وکړه کنه چې هغه خپل کفر او کفري ملت ته څومره وفادار دې؟ تا خو دې مجاهد ورور یوازې پرې ایښی دی په دې بهانه چې موږ خو عوام خلک یو؟ کافر پوه شوه مجاهد یې پوه شه زما د جهاد سره څه کار دی؟ خو کافران بیا ټول په یوه غږ د صلیب او نورو کفري شعارونو لپاره د اسلام او مسلمان په مقابل کښې سره یو شوي دي. هر چا په کښې د خپل وس موافق برخه اخېستې ده. هغوی کښې د عوام او خواصو فرق نشته. څوک جنګ کوي، څوک پیسې ورکوي او څوک بیا خپل زامن په فخر سره د صلیب لپاره نذرانه کوي. په تا یې د اسلحې پابندي لګولې او ته یې هم په دې قانع کړی چې په اسلحه مشکلات نه حل کېږي او دا بیم درته په غوږ کښې د همېش لپاره غږوي چې دا ټولې بدبختۍ اسلحې راپیدا کړې دي خو دوی بیا خپلو وړو ماشومانو آن زنانو ته د اسلحو روزنه او تربیت ورکوي د دې لپاره چې د دجال لښکرې پرې زیاتې کړي. تاسو به څه وخت مخکې د رسنیو څخه اورېدلي وي چې په انګلستان کې د یوه اوه کلن ماشوم څخه د ټرېننګ پر مهال خپل استاد لګېدلی و. دوی خپل اوه کلن بچیان د اسلام په مقابل کې د جنګ لپاره تیاروي خو ته یې په ډول ډول تحمیل شوو اصطلاحاتو او نومونو غولولی. نو راځئ تاسو کوم تنظیم طرف ته نه دعوت کوم نه مو کومې ډلې او ګوند ته دعوت کوم، بلکې د حقیقي دین لور ته دعوت در کوم، د قرآن کریم دفاع ته دعوت در کوم، د رسول صلی الله علیه وسلم دفاع ته دې دعوت کوم، د یو اسلامي نظام خوا ته دعوت در کوم، د خپلو مشرانو د عزت د ژوند لور ته دعوت در کوم. ای د طاغوت په زانګو کې د خواهشاتو او نفسي جذباتو دا له لوړو په سندرو خوبولي یزوانه! ستا مسولیت دا دی چې وخورې او ونغرې او د غفلت په خوب ویده شې. ستا بوختیا او مشغله دا ده چې ټوله ورځ په رایشګاه کې د ځان په سینګار او د مبتذلو فلمونو سریالونو او فیسبوکونو په کتلو تېره کړې ستا احساسات او جذبات دا دي چې د غرب له لوري طرحه شوو لوبو خرمستیو او بېهوده مجالسو ته چکې ووهې جهاد د کافر سره قتال ته ویلی کېږي جنګ ته د دې لپاره وایم چې ځینې خلک د جهاد معنا دا په جدوجهد باندې کوي او هغه معنا چې جهاد کلمه د هغې لپاره قرآن او سنت کښې کارول شوې ده د هغې نه اړی راړی دې لپاره ډېر خلک مقرر شوي دي ایا جهاد شر دی ایا جهاد وراني او ویجاړی دی؟ ایا جهاد بې هدفه جګړه ده؟ ایا جهاد د شرق او غرب له لوري د تواغیتو په خوله د نورو لسګونو تپل شوو نومونو یوه پدیده ده؟ او که نه جهاد هغه مقدسه او سپېڅلې فریضه ده چې پایله یي د شرعي نظام انفاذ او د ټول بشریت د هر اړخیز پرمختګ او امن زېری دی. اولنی مقصد زمونږ په جنګ کې او زمونږ په جهاد کې هغه دا دی چې مونږ د دې لپاره جنګېږو چې د الله رب العالمین کلمه د ځمکې په مخ باندې اوچته شي او د دې نه غیر نورې کلمې دا ټولې ښکته شي.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 دی، نو زموږ د جهاد دویم مقصد دا دی چې د خپل پیغمبر او د خپل کتاب نه دفاع وکړو، که د نبي علیه صلات وسلام په ژوند و هم په صحابه کرامو باندې دفاع واجب وه او فرض وه او د نبي علیه صلات